علیم او علام دا دواړه مبالغه صغیر دي په قران کریم علیم سره کله سمیع لګي او کله پاغه الف لام لګي دا الله اسماء او کې د استعمال قران مجید درې ځای کړل یو د سوره مائده دا کم آیت چې ما لوستو آیت 116 یو دې سوره مائده کې یو بل آیت راځي آیت 109 رستو به ان شاء الله دا غنم بحث کو او دریم یو بل صورت کې هم راغله علام د الله په صفت کې سره د غیوب د قید نه الله مطلق قران مجید کې د الله په اسماء او کې نه استعمال کړی شوی بلکې همیشه د اضافت کړی شوی د الغیوب ته الغیوب د الغیب جمع ده غیب هر هغه څیز ته وایي چې هغه انسان په خپلو حواسو نشي معلومولی حواس حیب او الف سین دا د حاستو جمع دی حاسه هغه ذرایع دي هغه آلات دي چې انسان په هغې باندې علم حاصلوي کاغه پوزی کاغه غوږی کاغه سترګی کاغه خلی کاغه دماغی دیتا حاسات وی د انسان حواس خمسه دی پینزو بنیادی سزون دی چې د هغې په ذریعه باندې انسان علم حاصلوي الغیب هغه څیز دی چې انسان په خپلو حواسو هغه نشي معلومولی هغه کې بیا دوه بنیادی قسمونه دي یو هغه چې د هغه آثار ښکاري یو سړی هغه سیز پسترګو نه لیدلې خو ساسر یې لیدلی دا هغه اثر نه دی پوه شي چاو دا معاملہ دغه شان دی دغه مثلا یو سړی دی هغه ګرم دی انسان د هغه په نبض لاس کېږدي نو څه اثر معلوم شي کتونکي ده چې دا سړی تبي نیولی دی د دې تعلق هم بېشک غیب سره خو دی لیکن اثر باندې دا معلومه شو دې ته علم الغیب نه وایي په آثارو علوم حاصلېدی شي هغه علم چې د هغې هېڅ اثر نه وي هغه یو غیب چې د هغې هېڅ اثر نه وي او الله د هغې عالم دی بحث په هغې څیزونو کې کل مغیبات هغه څیزونه چې هغه د انسان د سترګو نه غایب دي د هغې دغه دوه قسمه دي مولا علی قاری دارنګ نور محدثین او مفسرین خپل کتابونو کې غیب د دوه حصو ته تقسیموي په دې کې دا دویم سیس چې هغه په اثر نه معلومیږي آیت علم غیب خاص وي هغه د الله رب العزت خصوصیت ده دا کوم چې د انساني علومو لاندې راځي دې ته علم الغیب بېشک وایي پټ یو څیز دی لیکن دا په آثارو ښکاري دا هغه غیب نه دی کوم چې د الله رب العزت خصوصیت دی دومره دا چې الله رب العزت هغه علام الغیوب دی په هر غیب باندې پوه دی انسان ته به د یو څو خبرو معلومات حاصل شي دغه په اسانه باندې معلومي نو ډېر مختصر سيزونه کول بیا هم نشي معلومولی په آلاتو چې کوم معلوم شي نه ته علم الغیب نشي ویلی علم الغیب هغه په آثارو نه محسوسیږي په حواسو نه معلومیږي دومره دا چې الله رب العزت د بعضې غیب علم خپلو پیغمبرانو له ورکوي هغه بعضې غیب چې د هغې تعلق د هغې د نبوت سره وي کل غیب نه ورکوي په دې بحث خود ختم شي چې فلانه عالم الغیب دی او فلانه نه دی الله علام دی علام دا مطلب چې دا هغه د ذات صفت دی دا چې هغه وپوهي په انسان کې دا صفت ذاتی نه دی انسان چې کله دا هغه ټول وجود الله ته محتاج دی الله یې بکړ دی موهوب دی نو دی به خپل کم یو صفت ته ذاتي ووایي انسان کې هیڅ یو څیز ذاتی نشته دی د ده ټول علوم د ده ټول کمالات هغه وهبي دي الله ورکړي دي له دا جدا ده چې دی په هغې کې ادعا کوي دعوه کوي چې دا ګندې زما بنیاد دی او زما خصوصیت دی قرآن مجید ډیر داسې واقعات ښودلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړي دي چې د هغې تعلق د غیب سره دی مثلا صورت آل عمران کې د سیدنا زکریا علیه السلام تذکرہ قرآن مجید کړی ده د سیدنا زکریا د ټبر د کوروالا خورزه ده سیده مریم هغه ما شموالی کې راوستې شوې ده د بیت المقدس د خدمت لپاره وقف کړې شوې ده د هغې په باب کې اختلاف پیدا شو چې دې تربیت به څوک کوي پرورش به څوک کوي هغه لپاره قران مجید دا خبره کړې ده چې هغه خسنه اچولې هغه خسنه کې روایتونه معلومیږي بیا چې خسنه د زکریا علیه السلام راوته ده او هغه د دې ماشومې پرورش کړل هغه مستحق هم ذاتو ځکه چې رشتہ کې ورته نږدې و دا تفصیلی حالات چې قرآن مجید ذکر کوي نالته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه فرمایي ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک تا تا چې مونږ دا قصه بیان کړه یا تی چې بیانې د مريم او د سيدنا عيسی عليهم السلام او د سيدنا زکريا عليه السلام واقعه چې تا تفصيلي بيان کړه دا تا کوم ځای نه بيان کړه ذالک من انباء الغیب انباء د نبأ جمع ده خبر ته وي د دې تعلق هغه اخبار سره ده هغه خبرونو سره ده چې هغه تعلق غیب سره ده ذلک من انباء الغیب ته ته څنګه خبر شوي نن چې مونږ سو واقعات بیانو مونږ څنګه خبرېږو مونږ پرې خبرېږو چې مونږ یې څه کتاب کې ولولو ته چا نه زده کو میډیا کې چرته ولولو نو ځکه مونږه تیر شوي واقعات صد فیصد صحیح بیان کو سوال دا ہے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کم ځای نه دا معلومه کړه دا واقعات هغه ته کم ځای نه معلوم شو عدم علم الغیب الله دلیل کې پیش کړي د خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله نبی دی داغه د نبوت بنیاد پرې باندې لري چې عالم الغیب نه دی د نبوت بنیاد پرې لري چې حاضر ناظر نه دی دا واقعه چې تا کومه بیان کړه من انباء الغیب د دې تعلق د غیب خبرونو سره دی نوحیه الیک مونږه تا ته وحی وکړه تا ته د غیب خبر نه معلوم مونږه ته خبر کړی دی نه چې دا واقعا دغه شان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې سے کتاب نه لسته د هغه په صفت کې النبي الامي هم راځي. ذکر نه کړي کتاب یې نه لوسته د دې باوجود سل پسلو کې صحیح قصه بیان کړه بیا دائم کالو چې پیغمبر دلته کې حاضر وې لیکن قران کریم فرمایي وما كنت لديهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم تدی سره نوې چې کلاغي خپل قلمونه غرزول آی وخت نه وي حاضر ناظر نه وي دا ټول جمع کا د پیغمبر حاضر ناظر والے نه داغه د علم الغیب نشواله داغه امیت دا دلیل د څه شي دی د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت په دې نه پوهیږو چې هغه خلک چې هغوی پیغمبر عالم الغیب ګڼي هغه پیغم خلک چې هغوی پیغمبر حاضر ناظر ګڼي هغه خلک چې د هغوی خیال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیکل لوستل ورتلل هغوی به نبي څنګه ثابتوي دا ملازمې ټولې غلطي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لیکل لوستل کړي وو نه چانه زده کړه کړې وه نه هغه حاضر ناظر او نه عالم الغیب و قرآن کریم دا ټولې کړۍ یو ځای کوي نو د هغې نه استدلال په دې کوي چې نوحیه الیک ته زمونږ رسول او نبی یې مونږ تا ته د دې وحی وکړه ته خبر نه وې دا یوازې دی واقع پسې نه ویلی سیدنا عیسی علیه السلام چې کله خلقو داغه د نیولو کوشش کو التم قران مجید دغه فرمایي د یوسف علیه السلام واقع چې بیان شین التم قران کریم فرمایي چې تنه ویل ته حاضر ناظر نه وي قران کریم سوئی دوا آیتونه کوم چې مونږ نن انتخاب کړل دا غیخ یو د سیدنا عیسی علیہ السلام تذکرہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ کله چې با الله د قیامت پر زو یې عیسی د مریم زویا عقیده یاد ساده د امت مسلمه دا اجماعي عقیده ده چې د سیدنا عیسی علیه السلام پلار نشته په دې ملک کې داسې فتنې پیدا کیږي چې هغه د انسانانو عقاید هم متاثر کوي داسې خلق نن پیدا شوی دی چې هغوی د دې ثابتولو کوشش کوي چې د عیسی علیه السلام پلار پاکو هند کې د ټولو نه مخکې دا قول سر سید احمد خان کړی خو د هغې نه عوام نه دي خبر اصل دا ده چې د عیسایانو خیال دا دی چې د عیسی علیه السلام پلارو د هغه نوم یوسف نجار و د عیسایانو قول دی بایبل کې اوس هم شته لیکلی هغوی دا وایي چې د عیسی علیه السلام د مور د سیده مریم د یوسف نجار سره نکاح شوی و هغه نکاح کوم چې کویدن کې تړلی شي رخصتي نه وه شوې هغې نه مخکې ښځې خاوند یو بل ولیده او د هغې نه عیسی علیه السلام پیدا شو د عیسایانو عقیده د سیدنا عیسی علیه السلام باره کې دغه ده قران کریم دغه برملا تغلیب کړي دا دروغ دي سورۃ مریم کې قران کریم فرمایي کله چې جبرئیل راغی څنګه کېدای شي زما لپاره لږ حال دا دی ماته انسان رسېدل نه دي کړي په جایز نکاح ولم اکو بغیا زه بدکاره هم نه یم دغه دوه وجې ممکن دي بس دا دواړه نشته مفقود دي زما اولاد څنګه کېدای شي جبريل ورته ویلي و کذالک همدغه شانتې به یې څنګه چې الله یخلق ما یشاء الله پیدا کوي څه چې وغواړي قرآن د دې دواړو اقوالو تقلید کړی دی د علامه کوبغیه دی تقلید کړی د یهودو د یهودیانو خیال دا دی چې سیده مریم علیه السلام نعوذ بالله بدکار وخ هغه عیسی علیه السلام حلالي بچی نه غني دا دو متضاد نظریات ته د عیسی علی السلام په باره کې قران کریم دواړو ته غلط وي دا دواړه غلط دي نه عیسی علیه السلام د بدکارۍ نه پیدا شوی نه د هغه جایز پلار شته دی بلکې هغه کلمت من الله الله د کن کلمې سره پیدا کړو جبرئیل را لېږلی ورته وی د مریم ګریوان کې و پوکې وګي بس هغه نه پیدا شي دا کلمه د کن وای الله په خپل قدرت هغه پیدا کړی نن خلق لګي دا عقیده بربادي د مسلمانانو کله وایي چې دا ممکن ده څنګه ممکن نه ده الله رب العزت ته څه ناممکن دي قرآن مجید د سیدنا عیسی تذکره کوي د سیدنا آدم علیه السلام تذکره کوي بیا هغې پسې فرمائی، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون بېشک حال د عیسی په شان د حال د آدم دی دغه لک سوچو کا آدم د سشي نه پیدا و دا خو نه پلار او نه مور الله د خورونه پیدا ک کلمې د کن سره ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب هغه د خاورونه پیدا کو د عیسی علی السلام خو مور شته ثم قال له كن فيكون هغه ته ویل شنه شو پیدا شو بس پیدا شو الله رب العزت څه شی بعید نه دی دا غل قدرت نه لري نه د الله بعضې عادات وي هغې ته عادات خاصه وي خصوصي عادات خاص عادات هغې ته اصطلاح کې موږ معجزات وایو دا به شمېري نن سبا خو دا لفظ خلک ډېر استعمالوي دشمنان لګي او سړی متواتر په ګولو باندې وولي د هغه معدې ته زړه ته بې شمېره ګولۍ ورکوزې کړي خو خلک وایي چې معجزانه طور پر بچ ګیا دلته ولې منې معجزه خو انکار وکړه کنه چې ممکن خو نه ده دا نه ده ضروري چې انسان دی د اسبابو تابع نو الله دې هم د اسبابو تابع شي الله د اسبابو تابع نه دی هغه چې څه غواړي یې کولی شي دې عقیده کې نن خلق د ګمراهۍ شکار دی په دې خلقو کتابونه ولیکل بازار کې خرسي بعض خلق هغه ګوري هم او دې ثابتولو کوشش کوي چې د عیسی علیه السلام پلارو بد قسمت نه دی او لیکون کې الیدي سم نه په دې کې داسې ځوانان هم شته چې هغه د قرآن مجید الفاظ بیا ترور مول کوي پای کې کتاب شته ما سره چې پای کې دې ثابتولو کوشش کړی چې د عیسی علیه السلام پلارو پای کتاب کې دام ثابتې چې عیسی علیه السلام مړ دی یو سړی ځان ته لیدیس وایي او د هغه دا قولي او دا فعلي په دې او کافر کېږي سړی د قرآن مجید نس قطعي پرېږدي او لړ شي پای کې داسې عجیب و غریب تعویلات کی چې هغه د الله رب العزت د رضا خلاف عیسی علیه السلام هغه ابن مریم و، عیسی ابن یوسف نه و. قرآن مجید هر ځای کې د عیسی نسبت د هغه مور مریم ته کوي، پلار ته نه کوي. دا یو بل مستقل دلیل دی چې د عیسی علیه السلام پلار نشته. که پلار یې وی نو کم سې کم یو ځای خو به نسبت وی ګن. لیکن هر ځای کې قرآن مجید کې نسبت داغه مور ته کیږي پلار ته نه کیږي. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ کله چې به الله فرمایي د قیامت پر ورځ اے عیسی د مریم زویا انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله آیا تا خلق ته ویلو چې ما او زما مور دو ذمہ دارو غنه د الله نه سیوا دا تاسو ویلو دې خلقو ته چې مونږ ته راولد شوای دا تاسو دې خلقو ته ویلو چې زمونږ د نوم نظر نیاز منښت کوي زمونږ د نوم بپتسمه کوي فلا فلا کوي اکثر بیشتر داسی چې خلق نیکان بدنام کی شرک به کوي کین دا غې نسبت غې نیک سړی ته وږي چې دې ملک دې مونږ ته وصیت کړو چې پتا من دانه روخي زه ذمہوار یم دانه وسوک تری دا من دا کنه دا دروغ وایي قرآن مجید اولو لے چې تاسو بصیرت پیدا شي خلق همیشه نیکان بدناوي د شرک د جواز د پاره نیک سړی بدناوي د بعضې فضول خبرو لپاره نیکان بدنام کړي د دې مقصد دا وي چې خلق د الله د دین نه ووړي دا د الله د دین سره دشمنۍ بل یو انداز دی منافقینو چې الزام لګو په سید عائشه رضی الله عنها هغې څه بنیاد و هغې همدغه بنیاد و چې یو سړی د خپل کور والا خپله ښځه نشي سمولی دی به نور خلک سم کړي ځکه یې په هغه الزام لګو په سیده عایشه باندې چې خلک د هغه له خوا نه تس نه شي لیکن د حق پرستو کار دا دی چې خبره واوري نو پای سوچ هم کوي او بیا د هغې تحقیق هم کوي هغه فرمایي، ډېر خلک الله د خپلې ژبې په بنیاد باندې جهنم ته بوځي. صحابه کرام تپوس کې د ژبې بنیاد څه معنی ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حصائد السنتهم هغه لو کوم چې دی په خپل جبو کړی دی په چا الزام لګول په چا دروغ ویل دا د خلکو کار دی چې ته ورته وې څوک وي ناوي خلک وي د خلکو څه نوم شته یو کس بیا داسې نه چې هغه راشي هغه دا وایي چې او ما په خپل غوږونو اورېدلی دي یا ما په خپل سترګو لیدل هغه وایي چې خلق وایي دا خلق وایي خلق وایي دا ډېره غلطه خبره ده صحیح حدیث کرا دی بعض خلق چې کله یې قبر کې کېښودل شي، ملائک د هغوی نه تپوس کوي، من ربک ما دینک من نبیک؟ د هغې سړي جواب څه وي؟ هغه وایي ها ها لا ادري قال الناس قولا فقلته ما ته هېڅ پته نشته خلکو لا اله الا الله امام ویل پوهېدم پرې نه نه یې ما ته پته وه خلق وی دین ځان رو باز ته سوې په خپل ستا سره ده قال الناس قولا فقلته خلق یو خبره کولا نو ما ما غشان کولا خلق لا اله الا الله امام لا اله الا الله زه په نور نه پويګو نه په باندې زما عقیده شته نه په زما عملو خو بس خلق یو خبره کولا ما هم کولا دا یو ډېر لوی بوت دی د دنیا کې اوس چې خلق به څه وایي او خلق وایي دا هېچا نه وایي چې خالق کائنات به څه وایي دا کار زه کوم زما پروردګار و ما ته څه وایي دا کار زه کوم زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څنګه مخامخ کېږم کم ضروري خبرې چې خو دغه ریخ بار کیف خلق بدنام کی نیکان دغشان عیسی علیہ السلام بدنام کړو الله بل عیسایانو مخ کې دا غلط تپوس کړي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله الہ ما دې زګړه مخ کې دوه درو جمعو کې مارې لوګ عیسی علیہ السلام کې الوهیت سره هغه ترا مدد شویل مریم ته رامدد شویل دا الوهیت کنه یو سړی پیر بابا ته आवाज کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غایبانه چغي وي نو دا د الله په ځای کې نو لوي اوس د کار څومره زلوي چې لا اله الا الله دروغ وي دل پکار دای چې د خپل عقیده جاج واخلي الہ پیجنی الہ غزاد ته چې انسان هغه ته غایبانه چغوي انسان هغه ته خپل عبادات پیش کوي خپل نظر نیاز منخت هغه ته پیش کوي هغه ته الہ وایي آیا دی ته تا دا ویلی چې داسې کوي عیسی علیه السلام بس وایي سبحانک ما یکون لی ما ان اقول ما لیس لی بحق الله تر دې سزونو نه پاکه سبحانک زکم زه دا ویل شم زه هغه څیز نه شم ویلی چې زه د هغې استحقاق نه لرم ته خو ستا بنده یم بنده به څه د بندګانو اله شي انسان به څه د انسانانو اله شي هر انسان خپل بندګۍ کې خپل رب ته محتاج دی رب زه خو تا ته محتاج یم زما مور تا ته محتاج و په هر څه کې نو مونږ څنګه د خلکو حاجت روا جوړ شو دی پکې د عیسی نه جواب لپاره وویل ان كنت قلته یا الله کدا خبر ما دی تکلی نو فقد علمته استا علم کې به استا علم سوې په دې باب کې آیا واقعي ما دی ته ویلي چې ما تر مدد شوای کما ویلي تا ته پته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک دا ډېر باریک جواب دی لوښ. یا الله زما په زړه کې هم چرته دا خبره نه ده تېره شوې تعلم ما فی نفسی که زما په زړه کې دا خبره تېره شوې چې خلک دې ما ته رامدد شوی نو ته خو زما په نفس باندې عالم یې زما وهم و ګمان کې هم دا نه راغلی ولا اعلم ما فی نفسک نفس الله بارکه معلومات مانه ده زه نه پوهېږم په هغه څیز کوم چې ستا معلوماتو کې دي، یعنې ربه ستا علم کې چې کوم شی دی زه په هغې باندې خبر نه یم، ته زما په هغې خبر یې زه ستا په هغې نه یم خبر. د خالق او د مخلوق د علم منځ کې دغه فرق دی. عیسی علیه السلام دا وایي چې ته زما د ټولو معلوماتو نه خبر یې زه ستا د معلوماتو نه نه یم خبر حدیث کې راځي سیدنا موسی علیه السلام او سیدنا خضر دواړه انبیا دي د علم لوی لوی سمندرونه الله د علم دو سمندرونه مجمع البحرین کې جمع کړل داسې نه جمع کول مجمع البحرین کې خدا ظاهری سمندر وي انبیاء کرام باطینی سمندر وي د علمونو سمندري نبی یو لا الله ظاهری علم ورکړل بل له تکوینی مستقل علوم دي دواړو سره دواړه کشته کې سوار شو یو مرغه راشي دغه وخت کې د کشته باندې غاړه باندې کینی سمندر کې خپل مخوکه ډوبکی او بوس کی بیا بخو کرا پورته کی خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته فرمایي زما ستا دواړو علم چې رايو ځای کوم دا دا لا د علم په مقابله کې د دې نسبت تناسب دومرم کم دی څومره اوبو چې د مرغې ججورو پورې انختی دي د دریا په مقابله کې عجیبه تناسب یې پیش کړی یعنی د دې مرغۍ په مښوکه پورې چې کومې اوبه انښتې دي لږې غوندې د دریاب مقابله کې دې څه حیثیت دی هېڅ نه نو زما او ستا دواړو علم چې راجمع کړي دا الله د علم په مقابله کې هغه د دین معمولي دی دا صحیح بخاری حدیث دی اسی قصه نه راکړم علمونه د انبیاو ډیر معمولی د الله د علم په مقابله کې ګستاخی کوي خلک هغه دا وایي چې الله خپل ټول علم رسول الله صلی الله علیه وسلم لورک وې دا شرک وینو لا یسهر علی غیبه احد الله په خپل کل غیب باندې څوک نه غالب کوي استثناء منقطع ده یعنی بعض انبیاء لا غیب ورکی لیکن دا غی تعلق بعض غیبونو سره هغه هغه تعلقی هغه علومی چې دا غی تعلق دا غ نبوت سره کول غیب نه ورګی الله تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب یقینا تعلم پټولو غیبونو الغیوب چې ستوي پاغه الله پوي عیسی علی السلام قیامت پر ورځ د الله دربار کې وی رب زنه پويګم صحیح حدیث کرا دی قیامت ورځ چې شي کلا خلک به جمع شي انبياء کرامو ته آدم عليه السلام ته به جمع شي هغه ته به وي ته زمونږ نیکه الله ته وایا چې مونږ لا حساب کتاب مونږ سره وکړي د محشر د میدان کې ډېر تنګ شوي یو خولي دې غیر چا پیر ګرمې دي هغه به یې زه سفارش نشم کولی ځکه الله زه یو څیز نه منې کړم ما غلطي کړې وه کار مې کړو غلطۍ سره شوی وم هر کیف خو زه ځان کې توان او طاقت نه لرم چې الله ته ووایم او نوح علیه السلام ته راولېږي هغه به هم عذر وکړي یو یو نبي ته به راځي هر هر نبي به عذر کوي آخر کې دی به راجمع شي رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې راجمع شي نو دی هم دا نشي کولی چې الله ته پاسي هغه ته ووایي چې ربه سفارش وکړه ربه ته فیصله وکړه خلق د محشر د مصیبت نه خلاص کړه فرمایي زه به اجازت طلب کم د دوو رکعتونو دا عاجزي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر څومره لوړه مرتبه چی خدا و تسلیمولی چې هغه مخلوق خالق نه دی دا الله مخکې نهایت محتاج نهایت عاجز خلک هغه په الله زورور ګڼي چې هغه څه کوي نو الله به یې وي کوي خامخا دې ته شرک وایي که هغه هم نیغ په نیغه خبره نه شي کولی چې دا خلق بېغمه کړی دی مصیبت نه فرمایي زه به اجازت طلب کم چې الله دوه رکعتونه کول غواړم ما ته به اجازت ملو چې زه وکړم حدیث کې راځي علمت المحامد ما ته به په مونځ کې حمدونه وښودل شي هغه حمدونه کوم چې دنیا کې مال نه راځي ته خو عالم الغیب دی که نه قیامت کې ورته علم غیب نشته سړی قیامت پر ورځ په غیب نه پوهېږي علمت المحامده هغې نه وروسته به الله به ته وفرمايي، پيغمبره سر پورته کړه، سل تعطا وشفع تشفع، سوال کوه مونږ يې قبلو، سفارش کوه ستا سفارش منو. د الله دربار یا د الله ذات ډېر لوی دی، زبردست دی. سیدنا عیسی علیه السلام خپله کمزوري ښکاره کړه چې ربه زه کوم ځای کولی شم؟ انک انت علام الغیوب یقینا یې ته په هر غیب باندې پویا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربي وربکم ما خودی ته نو ویلی مګر صرف دا خبره مې ورته کړې وه چې دا الله عبادت کوي چې زمام پروردگار دی او تاسو پروردگار دی ما شرک ته نه یې راوللي بل ربا زه خو ډېر کمزور یم وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم یا الله کله چې زه په دې کې ژوندی وم په دې کې موجود وم د هغې زمانې ګواهي کولی شم د هغې عالم یم فلما توفیتنی کله چې تا واغستم وفات قیامت خبره ده که عیسی علیه السلام چې دا بحث کوي قیامت پر ورځ کوي عیسی علیه السلام باندې به وفات راځي که به نه راځي وفات به راځي په سیدنا عیسی علیه السلام باندې دا چونکه د قیامت تذکره ده ځکه توفیتنی معنی که ته وفات والې د عقیدې خلاف نه ده عیسی علیه السلام به راشي دنیا ته دلته به هغه دومره وخت تیر کړي چې کهولت ته به ورسي بوړاپې ته به ورسي بیا به هغه مرګ راشي مرګ نه رستو به عیسایان بیا مرتد شي ظالمان کافر بشي عیسی علیہ السلام نه چې الله دا تپوس کوي قیامت کې کوي لہذا دې کې استدلال لقادیانی د پاره نشته چې توفیتنی دا مطلب چې دې ملشنه په عیسی خو وفات راځي و راځي بخ دا چا ویلي چې نو پر راځي خو عیسی ژوند دی علیه السلام فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم کله چې تا زه واغستم کله چې تا مړ کړم نو بیا ته په دې باندې حاضر ناظر رقیب حاضر ناظر یا ته خبرې وانت علی کل شین شهید او یی ته پار سیز باندې گواه دې سره حدیث یو ځای کنه آیت واضح شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت پر ورځ به مانم ته پوس وکړي شي چې ستا به قوم څه چلګو اصل کې دې صورت کې وړاندې آیت کریمه ده 109 یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا وجبتم قیامت پر ورځ به الله ټول پیغمبران جمع کړي، ورته به ووایي، ستاسو څنګه اجابت کړل شوی و؟ خلکو چې لا اله الا الله وې څنګه یې ویل؟ انبیاء کرام به وایي، لا علم لنا، موږ ته هېڅ پته نشته، انک انت علام الغیوب، موږ ته د انسان د ایمان پته نه وه. ظاهر کې خو مونږ دا مسلمانان ګڼل دننه یو سړی مؤمن دی که مؤمن نه دی د دې نه ته خبر یې اے نبی که ژوندی هم دی نو هغه چا د باطن نه نه دی خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیت کریمه ذیل کې فرمایي چې ما تپوس وکړی شي نو زه به وایم قولو کما قال العبد الصالح زه به هغه جواب ورکړم کوم چې زما نېک ورور عیسی علیه السلام جواب کړی دی چې کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شیء شهید صحیح بخاری حدیث وسو خلکو نبی حاضر ناظر کړی اتا دوی په قوم بس گواہی کوي هغه مونږ جواب کړی بار بار ګواهي به کوي لیکن هغه ته ګواهي د آثارو وایي خپل قوم به هغه پیژني په دې چې دی لاس مخ پې دا پړقیږي دا هغه چا چې هغه او دس کړي نو په دې به ګواهي کوي چې دا زما امتیان دي په دې کې به ډېر همداسي چې د هغې عقیده به شرکي وي د هغې لپاره هم پیغمبر سفارش کوي لیکن الله یې جهنم ته بوځي دی به وي چې یا الله دا خو زما امتیان دي لاس پې یې پړقیږي ملائک به ورته وایي انک لا تدري ما احدثو بعدک دا مشرکان دي ظالمان او د سونه او د سونه ډیر کړی دی منځونه ډیر کړی دی لیکن عقیده شرکی وخ رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د مرګه د دنیا نه خبري دروغ لکی خلک اوس پېښور کې یو کتاب چا لیکلی دی او په هغې کې لیکلي دي چې د ګل په ورځ او د زیارت په ورځ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د امت اعمال پیش کولی شي نعوذ بالله من ذلک دا دروغ دي دا د روافضو شیعګانو عقیده ده تپوس کوي سړی چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوه ورځو روژه ولې نیوله داسې جاهلان خلق دی یو سړی په دین نه پوهېږي دین سره چیړي نبی صلی الله علیه وسلم تپوس کړی شو چې تاسو هفته کې دوه روژې نیسئ د ګل او د زیارت پر ورځ دا ولې هغې جواب خپله کړی دی هر ګل باندې روژه ځکه نیسم چې په دې روز زه پیدا کړی شوی یم، زما ولادت د ګل د روژې دی. د زیارت د روژې روژه په دې نیسم چې په دې روز الله ته اعمال پیش کولی شي. دا ظالمان رال د الله نه رسول الله جوړ کړ چې رسول الله ته اعمال پیش کولی هغه وی زما عمل زیارت پر الله ته پیش کولی شي زه دا غواړم چې زما د روژې د روژې په حال کې زما عمل د هفتې الله ته پېش کړی شي. په دې به ان شاء الله آینده جمعه هم بحث کوو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمين.